دا دې پشان پجا من انفسهم پدې کې دام جایز ده چې ابتغاء دا مفعول شي او تثبیتا پدې باندې عاطف شي نو معنا بدا شي د پارا د لټولو در ځامنتیا د الله او د پارا د مضبوطولو د خپل نفسونو المکان المرتفع هغه ځای چې اوچت وي هغه ته رب ویل شي او ورسیږي هغه ته وابلن په شړ باندې باران نو ورکه خپل می ولره دچن کول رسیږي دتا په شړ باندې باران فتولن کافی دلر شبنم مطر قلیل لک باران مر لکافی کیږي دا سزمکا ډیر کوله زکه چې د زیل ورستی ګیننو دا ډیر کوله فصل ور کوي او کدا مون شي نو ماشاءالله او چت زمکا دانو شبنم هم بکیږي نو تطبیق د مثال دا ده چې لکه یو باغ ده چې د او بخور په دوو طریقو سره کیږي د باران باران او د خکتن نمی د زمکی نو چې دا دوانه شي نو ماشاءالله د فصل او د میوه د چند راشي او کدا سم نشي نو ماشاءالله ک یو امی کنمی امینو دا فصل اگر ک دچن نه خو بیا هم فصل پکی دارنګ د مؤمن صدقه اخدا دو مقصدونو لپاره ده یو دا چې د بر سره تعلق ابتغاء مرضات الله چې زما الله ما ناراضي شي او یو د ښکته طرف سره تعلق تثبیتا من انفسهم چې ځان مضبوط کی نو کدا دوانه جمع شي نو ثوابونه خو به چندي خو کدا دوانه جمع نشي نو ماشاءالله ماشاءالله بیا هم پکې لویه فائدہ ده اچا جواب ورنکا فاروق اعظم غصه شو چې ولې تاسو د قران نه ځان نه خبروي ابن عباس چې د الله دیو عمل مثال بیانې ابن عباس بیا دا پوره تطبیق داسې وکړو چې اوسړی غنی د مالدارا عمل کوي د الله پتا بيدارې بیا په اخر کې د شیطان راشي نو عمل دنا فرمانو شروع کی حتا اغرق اعماله تر دې چې خپل عمل د ټوله ټوله ژوندۍ عمل تباہ او برباد کی نو حاصل دا چې او سړی دی د شیطان هغه لمس ورلا هغه باغ خو تبا کو او دا سړی په د اخره زندګۍ کې ظالمم شو نو خلک ته خپل حقونه غواړي لکه یو بوډا سړی دی چې ماشومان اشته دی یو باغ او هغه باغ ورلا تبا شو یو سړی دی مثال په تور زته استوي بوډا سړی دی سپینګیره سړی دی یو خپل زبردست باغ دی اورورا په دې باغ کې هر قسمه مدنۍ دي او د دې سپینګیری سړی وړو واړه واړه بچی دي او د خدای شان ته ګوره بړوړه کای را لور غباغه ټول ورلا وسېزه اوس د دې بوډا په حال باندې رحم پکار دی نو که څوک وای چې دا بوډي بوډا د دې لاړ شي چرته ماشا الله چرته په جمعات کې دی خون شي کنه نو ایسه با خون کې دی خو نشي حالت جاروړي ورته په غاړي دی واړه واړه دی یا بابا یا بابا روپي یا بابا داشه یا بابا داشه اوس بس کوي او هغه یو باغو چې داغه امدنۍ بد د اوړاولې هغه باغ پته ختم شوه مزدوري ده نه دي نشي کوله ګټه وټه ده نشي کوله بل باغ ده نشي تیاروله جاروړې ورته پلاس دي طلبګار اشته او مدنې نشته دي د دې بوډا په حال ډېر رحم پکار دي د قشان الله وای یو سړی د خپل باغ تیار کړي اعمال او با د صدقې با د خیراتونو با اخر کې بد عمل وکا ریاکاری وکړه زباتن وکړه هغه هواګان رااله او دا هر څه ورله ختم ک بل باغ تیارول نه شي ظلمونه کړي خلک ته مطالبه کوي جارو رشتہ ده او آمدنی ور سره نشته ده څنګه چې د دې بوډا په حال رحم پکار ده د قشان ورو باغی چا دانو په باغی چو کې لس ټماټر نه نو ولې په دې باغی چا کې لس باتنګل نه ولې نو په دې باغی چا کې ولې لس ټینډې نه نه دا لس مټینډه تا ولې ځان له وخړه ومما اخرجنا لكم من الارض دین استدلال کوي بعض نور علما هغه د پارس دا وایي پورا په فقہ کې بیا دغه باس دی ولا تتیمموا الخبيثا که څوک وایي چې مړه ستاره باندې سپوري دي خو چې صدر کام جو اخلا کنه کار دي در کام او کار در کام ورته ته خبره ته دنیا د حال خبره ته چاله ورکه ظالما چاله ورکه ته خو الله الله ورکه او الله غره محتاج استاد مال نه ده ته محتاج یې شیطان دی یو مفتی دی هغه تا ته غریب بشه زکات دی ورکنو غریب بشه صدقه دی ورکړنو غریب بشه نو الله الشیطان شیطان یری تاسو د غریبینا او امر کوي تاسو ته په بے حیاي باندې الله وعده کوي تاسو سره د بخنه د خپل جانبنا نو دا غي پیژندلو به پس باندې کې نوراشا علم اسمانیات کا تب بیا شیطان وعده او د رحمان وعده پیژنې یؤتل حکمت من یشا د بحرنا علامه الوسی د حکمت یو کم دیر سمانه نقل کړي 29 معنی د حکمت حکمت دې توي دې توي دې توي س الله والا خلکو یو عجیب خبره کړي چې چاته الله علم د قران ورکی نو د خلکو ته خپل عاجزی نه ښکارا کوي ولی دنیا والا ته د خپل عاجزی نه ښکارا کوي ګوره دا خبره د سرو زرو د لیکلو ده چې دیني دنیا والا ته د خپل عاجزی نه ښکارا کوي علم قران چې الله چاله ورکا د ته خیر کثیر ملاو شو الله حدیث کې راځي چا باندې چې الله اراده د خیر وکي یفقهه فی الدین په دین کې ورله په هور کې یو حدیث کې راغلی چا چې حفظ د قران او کو فقد ادرجت النبوت بین کتف کتفه د د د ولو ترمنځ د نبوت نه نه وته خو غیر د دې خبرې نه چې د توهین شي کېده اهل سماوات اسمانونو والا زمکه والا ملائک تر دې چې میږي په خپل سړو کې او میان په دریاب کې لې صلون علی معلم الناس الخير سوچ د دین او د خیر تعلیم ورکي او ته دعاګانې کوي الله دې زموږ په کې حصہ شي کینو و من یقتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دتا خیر کثیر ملو شو کچرګ دې منل دا چرګ به ورکه کله چرګ تخم نه نو چرګ تخم وليوفو نذورهم وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر په خوانو مولوی شه هغه استادانو با دا آیات به ډېر په فن فن باندې د نظر د پاره وایا دم به چې د نظر کاو په ماشوم باندې نظر ماشوم نظر شوه غوا نظر شوه هغه به ما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه دې د نظر ټکی نه ویلو باندې دا نظر شخه دا د نظر دم دی لکه نظر جدا شه دی په زوی سره دی دا نظر جدا شه دی دا په ځال سره دی الله دې پویا کا زه خطا کړې و ډېر سخت وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه پته نه لګي دا ما په وړوکوالي یاد کړی که کم ټیم کې ما دا یاد کړی دا یاد استادانو ویل الله دې ور ډېر خوشاله ورکی وما الفتم من نفقه او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه ان شاء الله را بشي قران کې موږ الله بینوا نه په صحیح سندونو وکتا سوزان سره لګ همت وکړو به همتی هم نکړه ان شاء الله ډیر څه وتا ست ملاو شي که خیر ان شاء الله صحیح سند سره د سحر دم د جادو دم د نظر دم وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلم هو الله بجني دي لرا ابن جوزی په دې باندې اجماع د علماو نقل کړي چې نفلی صدقه کې غوړه دادا چې دا په پټي وګوره زاد المسیر او حدیث د بخاری په پیش کړي چې ودا عرش د سوري د لاندې به یو کسان یو وا کسی چې د خپل صدقه ورکي او خلاص باندې ورکي او ګسته خبر نشي او فرضی صدقاتو کې غرواله دا ده چې دا پخکارو ورکړی شي چې خلک ته عبرت والی خو اله چې د پړه کې ریاکاری ناراضي کړه کې بیا ریاکاری راتله نو بیا په پټه ورکول غواړي یو روایت کې د نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله الله غرونه پیدا کول نو ملائکه تاسو کو الله دې غرونو نه سخت شېشته ارشاد شو چې الحديد وسپنه سخته ده یا الله د وسپنه نه سخت شېشته ویل هوا اور د وسپنه نه سخت ده یا الله د اور نه سخت سشته نل الريح هوا د اور نه سخت ده یا الله د هوا نه سخت سشته نل او د هغه مسلمان صدقه د هغه مؤمن صدقه چې د خیل اسمانه صدقه ورکی او غس لاس ته خبر نشي یعنی دا دونه مضبوطه ده دونه کلکه صدقه ده چې دای شي نشي خرابوله وسپنه به خراب شي اور به خراب شي هوا به خراب شي خدا نشي خرابې دي غر کې بعد تزلزل راشي خدا صدقه عجیب صدقه ده الله دې زموږ نصیب کې رورا مسند احمد 124 صفحه دریم جیل کې ترمذی کې وګوره دا حدیث او امام ترمذی وايي حدیث صحیح ابن کثیر هم دته صحیح ویلي څونه کولې صدقه ده هیڅ شي نشي خرابولې او حدیث کې راځي کله چې به ماسکوتن شو نو دا به د نبی عليه السلام کور ته رانږدې شو ځکه د نبی عليه السلام کور بالکل په مسجد نبوي کې دنه اوس راغل دی روضه اقدس چې ورته وای اي کې د نبی عليه السلام کور دا به دروازه د پیغمبر خدا تعالی اصحاب الصفا وې د دین اولنی طالبان ابو ذر وای زم په اصحاب صفو کې ومه موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې شپه بشوا وږي بو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازې ته ودرې دو ټول پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با راوته او اصحاب الصفه به تقسیم کړل پلانیت تبع سو بوزه پلانیت تبع سو بوزه پلانیت تبع سو بوزه تقسیم بشو تقسیم نو فرمای کله کله به مونږه ويبقى من بقي من اهل الصفا عشره او اقل سبا پاتې شو یا لس یا دلسونه کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه ډوړی بوا پیغمبر خدا براويستلا ناغه مبارک وظیفه وا تام نن راو باسا یوازې مخرا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم براوی استلا فیعطا النبی بعشائه پیغمبر تبا د ماس خوتن ډوډۍ را لالا ونتعشا معه نو موږ به هم د نبی رسول الله سره هغه وخړلا د دوانو جهانو سردار به د دې دینی کسانو سره دینی طالب العلمانو سره به کېناستو نو د ماسکوتن ډوړای به وخړلې شو بیا یو د مزه خبره واورای وکړه چې ډوړای به وخړې شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فاذا فرغنا ډوډۍ نه به فارغ شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نامو فی المسجد نبی علیہ السلام ویل اوس په جمعات کې ود شي جمعات کې ود کېدو چاته اجازه نشته دا خو صرف الله د دین طالب العلمانو لره د دین طلبګارو لره دین د پاره ځان سوزون کو د پاره الله د اجازه ورکړي ونامو فل مسجد نبی علیہ السلام وای زئی وسود شي ور دین د پاره چور چور خلکو وسود شي نو موږ به حالت ود شو په جماعت کې الله احسروا فی سبیل الله کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله کجوره به د کجوري لمن باندې نبی علیہ السلام پیشا کړی چرته بتلو لمن مکمل لمن به پیشا کړی پای کې کجوري محبوب عالم صلی الله علیه وسلم براوړل اصحاب صفه او تبر رسید وقوخه لرګې و پروتو په مسجد نبوي کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم به هغه لرګی تا هغه لمن واچولا موږ راټول شو راټول بشو اي کجوري به موږ شو کولې سونه مزه به کولا احسرو فی سبیل الله اغه نبی محبوب عالم به په خپل خسته وګو باندې د کجوري لمن اغستی للذین احسرو فی سبیل الله دلته یو گاړه ده ما وړي راوړي خلک پیسې خو خلک ور کوي کړه خلک وایي دا مولوی شه یې پتی دی کیا بات ہے خلک وایي دا مولوی شه گاړه راغې او مولوی شه خبر خبر یحسبهم الجاهل اغنیا ګمان کوي په دې باندې نا خبره د مالدارو زکه ځان ساتي د سوال نه تبا پیجنې دیولره په خاصو علامو یو کس دلته ناستو چټي وشو زاریان شوم چې الله دا چټي وشو دا کس ولې ملته دلته مدرسې والو پاتې کړي بلنه مدرسې والو خو نه هم پاتې کړي مل نو بیا ولې پاتې زما پړه کې شک شه زخر کور تلاړم بیا چرانم بیا دلته ور سبا بلار شم چې سبا می کاته بیا سړی وو زموري شه مدرسه کې بلګ ګمر چې ګړې مړې را نشي بيزې را نشي مېل ولې چې پورا تحقیق مې وکړ هغه سره کرے دی تعرفهم بسیماهم تب پیجنی اغا پخاص علمو الحاف یو مطلب دا ہے بے ضرورت سوال بنا کئی الحاف دے مطلب دا ہے الحاف آگا چاہتا وائی چې سړی هغه وخت پورې نه پریدي چې ثبوت نه کړي هو هو اللزوم والله يفارق الا بشيء يعطاه چې سړی نه نه جدا کیږي تر څو سوچ دا چې سیب نه بودګ نه کړي وما تنفقوا من خير دیو جن نبی علیہ السلام وای خرچه پاغه چا باندې کوي پاغه مسلمان الذي يتعفف چې هغه ځان د سوال نه ساتي ورته خو چاته خلنه شي وازولې واز خپل د چانه نه غواړي چا ته خپل نشي وازولې هغه باندې ته خرچه وکړه چې ته بختور شي هغه به شرما اخواسم سوال کوي اخواسم کروڑ پتی دی اخو سوالونه کوي سوالونه الله واز خپل د مرکز په مرکز په مخ کې یو دکان کې ناستو نماز پخین ټیمونو هغه په مرکز او دنیا خلق ورل را روانو نماز پخین منزله نبیات وتل مازیګر منزله خلق وزي او بډای ابیدا سوالګر بډای ابیدا نو هغه د دې اوره کې ځان پرېستلې دی اے بچیا را کوي یا بچیا را کوي یا بچیا را کوي نو خیر چې دا خلک د سي روان دي سو ورته ارته یې سو ته دسی زی نو دې بوډای د سي د سي د زړګې د سي وچاو د هاي هاي وې سونه خلک رانه سي لاړه بس دغه دا آه به زمانہ چرته یاد شي ا بډای وای کروڑپتی بای کای رپتی بای پته نه لګي خرونو هغه چا باندې خرچه وکړي چې بے سواله ای چا تخلی واز کړی نه چا تخله د شی وازولې لا يسالون الناس الحافا تبا ګوره داسې خلق داسې د الله اولیاء به ته ګوره او په وی باندې خرچه وکا چې ستا بیړه پاشي تمنا درد دل کې ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزانوں میں تا آغا چا باندې ورکړه چې د دوه جهانو بادشاہي تا ته ملاوي شي ته چا چا لا ورکه په چا چا تا خرچونه وکړه ځان دې تبا کړ وما تنفقوا او کته دا خلق به ما تلاش کوي هغه پتا تندرم نه لګي د دنیا سور ازي ژوندون د تیر بشي دا سه خلق به ته ګوره د خلکو پسې به ته په زار ګرځې وما تنفقوا من خير اغا چې تاسو خرج کوئ د څه خیر نه امام بخاری به ته ګوره یو استاد محترم زې تلاړو یو ورځ 13 شو د سبیان مندل بل ورځ 13 شو د سبیان مندل بل ورځ 13 شو د سبیان مندل په وخو به گزاره کوله مرګري دته ګوري د د رنگ زیړیږي امام بخاری د سره چړګر بچیم نو د ډېر مالدار انسان بچیو خو خرچه ورته راونه رسیدا واخه خوري بل ورځ باندې واخه خوري په بل ورځ باندې واخه خوري رنگی زیړی ګرو پرو خو خلکو نه سوال نه کوي مرګرو ته نه وای چې مرګري اثر آکا پدری مورز مستقل تیلې ورته ملاو شه مستقل تیلې درې ورځې ته د خپل ولګي اظهار چاته مکوا نو د یو کال د حلال خوراک تنظیم بل لاسته وکی دیو د پاره اجر د دیو د پنځ درب د دیو نه به ير په دیو باندې او نه به دیو غمجن زوال چتره ومه دا زموږ یو ورور دی الله دې ورل ډېر خوشاله ورکړي اتیا روپۍ راکړي چون کې بیا زده د سپټم لاړم د نورو کسانو بیا د یو کس سره زمرګره کما الله غره باندې ډاکو مسلط کړ هغه چې زکات اتلم هغه روپې رانه شل روپې کرای کې را لاړې نور هغه رانه هغه خرد بود کې دوړای کړې بیا سمرګرو سره زمونږه مرګرتیا و شو لاغام الله را باندې ظالمان مسلط ککره کله کیږي داسي کی نه ما ته وی چې یا ته روپۍ روپۍ ورا سره نشته یو روپۍ او یو جوړه دا اچ نور را سره نشته مرګری راته وای کته یا پیسې د شټوپ ور کواغه وخت کې شټوپ دا دا دا پنګیس نو شټوپ هغه کې بتیل او هغه کې به باته ماشاءالله هغه بس زیدې او موږ به ور کاو بیا د تیلو پیسې ورکاو کنه نو ته باندې ګورې نه خره دوه میاشتې ما انګولې نه دی پړلې هغه مرګري دسه مرګري اوس نشته شکر دی دسه دور اوس عجیب غونډه کې صد بربریت دور معصوم هم يم وړو کې هم يم معصوم هم يم بل طرف ته انګول نشته ما وډوړې د قشان خړا کوي ډوړې با دا دام دی الله کوئی سره خېګړو کې جوړوړې را کوله ډوړې به مې خړا هغه باندې کله چې باغ وتل نو ما به غله په شان بلاړم نو غان ګولې ما مینه شي وساټه غان ګولې ودونه خوګ را باندې لګیدا زتا ست ویلې چرته شي دارازی کله کله تب ګوره تب ګوره چې دی انسان ته اوس یو خیر دا خو راته څه خبره نه ښکارې دا خو جامع مې اوس خیره نه شوې نه عجیب کہانی دا غې دا جامع خیره نه شوي او د جنوري فروری میاشتا په تور ډيري کې سخت یخنی ده وزه د شپې پاسه ده ما یار ان شاء الله نن بشپا شو ګیره کما رخپل جامع و پاکي کم او جامع صابون نشته ده جامع مې د شی وو مګلې وو مګلې ټول شپه د قشان هغه یخنۍ کې سحر می هغه لمدې جامې واغوستلې اخبان نم شوم خو خوشاله سم چې الحمدلله جامې می پاکې کړې او شرانا شنو هغه مزه ته وګوره اما دا سیمټو زیم سره مګلې وکنه نو مخکې خو ډېره مزدارې اوس جامو ته د کتو څه شان نشته ده ذکر کله وایم زم کړه دې بډای ساملم نه په ان شاء الله دا تاسو زما سونه ماشاء الله زکه ګناګارم دا چې شاګرد به می چې هغه الله والي زنانو کې بدا سې سو کې چې آه والا بې اوس هغه سپینګری ته پته لګېدلې و چې دې اجز جامې نشته دا ولي نو سماله یو جوړه راکړه هغه جوړه به تر زندګۍ پورې زیات ساتم سلور کال را سره وا جوړه نه وا چې ما ویل چې ما ته جنتی لباس میلاو شو جنتی لباس زکه چې هغه جوړه ته زکم خوشاله شوم هر ورځ به مې دا کات د سیمه مې ډډې په ډډې کوله میں خان بن گیا میں نواب بن گیا الله الله بیا د الله شان ته ګوره یو مړی وشو دو چکه صابر لغی په اسقات کې مې الله الله دې هغه مړی وبخي هغه هم بخلې شوی هغه دو چکه یې سوي چې هغه ساجي بشیو هغه کسان چې خوري مال د سود الله زور نه ور کوي چې وا ولا خره بنی ادمه انفاق وکا په مسلمان باندې تمال ولا غوا ته د مسلمان د غریبین غلطه فائدہ اخلي وسودګرا نو ته په سود باندې مال اخلي الذين ياكلون الربا نو اوس الله په دیو باندې په سودګر باندې پینځه دفعه الله لګولي سودګرا سود مکوا